او د شرک معنی لغوي او شرعي اصطلاحي صدا او اقسام د شرک سدي نو مختلف علماء کرامو د شرک مختلف انواع او اقسام ذکر کړي په شرک اعتقادي کې اشراق فی العلم داغي تفصیل ذکر شو او دویم نمبر اشراق فی التصرف اشراق فی التصرف دې ته ویل کیږي او په دې ټول امور کې فوق الاسباب اختیار من دي اې کلم باندې تاسو د اشراق فی العلم غنتی هغه آیاتونه راړولیو چې هغه کې اثبات التصرف لله تعالی دی الله د تمام تصرفات او اثبات خپل ذات عالیت کوي داغه بارک یو آیات وګورئ د سوره یوسف دولسم پارک او تاسو په اصول کې په یو سل سلورمه صفحه کې دی آیات آیات ګورئ سلوختم نمبر او سوچ بم کوي ک تاسو مخ کی اصول کتلی وی چې مونږ به آیات کله یو دوا ذکر کو خو هغه کې به موضع الاستدلال پیژنئ یوسف علیه السلام د جیل دن جیلیانو ته وعظ او نصیحت کوي دغه یو مثلا موږ تاسو له ذکر کوي چې د اخلاص خبره کده چار دیواری دن می او د جیل دنم دا خدا به الله بار روباسي او دا به تمامه دنیا ته رسیږي کله چې اخلاص وي د الله رضا وي نو خبر اگر که په چار دیوارې کې دن نه دا ور یوسف علیه السلام د جیل په چار دیوارې کې دن نه خبره کړي او الله دې امت پورې رو رسولا د جیل مرګرو توي ما تعبدون من دونه دلسم فارکه آیات د سلوختم ادا طالبانو باندې موږ درس د دې روزي کې راجمع کو پرون تاسو له یو قرضا وا ها چا پورا کړي زموږ دا بنات کلک ویما درلوي دا ولټوي چې څومره کرته ویلي چې دا مخل کتاب چې پروت دی دا د هدایت کتاب دی نیمګړوال راولو پدې کې من اطراف هاد دې د طرفونو نا از مکه کې نیمګړتیا راولو د دې آیات علما او یو غن توجیهات کړي ترجمه کې بمرازي او عادت زموږ د اصول کې موایي الارض کې الف لام د عهد د مراد ته زمکه د کافرو ده د نبی عليه السلام او د خلفای راشدین او د صحابه کرامو رضی الله عنهم په دور کې شو روزانا فتوحات کېدل نو د کفر زمکه نیمګړه کېدا او د اسلام پیلاوېدا نو وای دی په څنګه بچ دا معنا اهل علم په دغه دریو اقوالو کې غوړه ګرځولې چې الارض کې الف لام د عهد ده مراد تزمکه د کافر ده او ننقصها من اطرافها نفتوحات اسلامیه مراد دي هر څه په حیا ختميږي الفت او محبت ختميږي هر څه په کمی دي برکات پورته کیږي حدیث د بخاری شریف کې راغلی وای کال بد میاشت زیل راشي میاش بد افتی زیل راشي افته بد ورځ زیل راشي او ورځ بد یو ساعت مرشي په خوانو چې په یو کال کې څه کارونه کړی او په شلو کالو کې څوک څوک نشي کوله الله باز خلکو له په وخت کې برکات واچي تاسو ورې زموږ د په خوانو علماء هم دغه عمرونو سمره چې د موجوده دي او سمره سمره تصانیف کړي چا زر تصانیف کړي چا د زرو نکم او زیات کړي اوس موږ مدینه منوره کې د شام یو لوی عالم وفات شو محدث وو دی بیماری کې دا کوم وبا چې راغلی دا بچی مې رالوي چې 244 کتابونه لیکلي وسره ټول علمي کتابونه دغه باندې خلکو له الله عمر کې یو قدر او قیمت واچي اوس هم داسې علما شته زموږ قاری حذیفه سے بیا استاد دې د قرات او حرم کې اوس متقیش مسکالو کو نو لاړ دې د مغرب ناغه دې ته وی چې والد سي دراشي ما سره به ملاوي نو داغه والد غټ عالم دی یو تفسیر لیکلې دو سلویخ جلد کې اوسم ژوندې دی د عالم لا سو جلد کې او کمال دا کړي چې دا چې تفسیر یو خود ته عام ملاوي ګنا کوشش دا کړي چې کم صحیح احادیث د قران باره کې راغلي دي جمع کړي پاره سندي کلام کړي او د اهل فن اغرای ذکر کړي دو سلویخ جلد کې نو باز خلق الله په عمر کې برکت واچي عمر کې سو کې برکت واچي نو یاد آیات معنا دا دا چې برکات پورته کی او یو درې معنا علما او دام کړي زمکا کې نیمګړتیا راځي په وفات د اهل حق علماو چې هغه الله والوي علم دې عمل دې نو په دې سکی علاقه یتیمانا نشي علاقه پیس شي یتیمې پی جوړ شي ملک پروان شي هغه برکات ختم شي چې کوم الله دې علماء سره مرګري کړیو مولانا منظور احمد چنویتی رحمت الله علیه وی ذکر کولو الله دې قبر ضرور نډک کی وی شیخ د پندای وفات شوو شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه نو ایزه یو ټانګي والا سره پټانګه کې کینا سمال ولوی ما طالب القران لبوزا خو یې هغه ما نه پېژني کني چې دا د شیخ په شاګردانو کې دومره لوی شاګرد دی دا د قادیانیت په مقابله کې د فولاد دیوار منظور احمد چنوټي رحمت الله تعالی علیه نو یا کوچوان مالوي طالب القرآن لږی ما ورته یاو وی پلار را لوي وی شیخ وفات شو وی دا خار ټول یتیم یتیم ښکاری دا خو دیو ټانګي والا سدي اثرات دي وی شیخ وفات شو دا ټول شهر یتیم یتیم ښکاری دې سره دې خي طرف له دې دوه نه دې فر دې ته رباعي غاخ وای یو خدای انیاب دي کنه د انیاب او د دې په دې منځ کې دا غخکاری درته دا یو کافر په کاڼي گزارو نو غاخ مبارک خود ویخ نه مات نشو خو یو ټوټه کې لری شو د دې غاښ نه سو کم غاښ دی ها ها څنګه ورته دا غس لاس دی بل په لونیو لا پاسې دې خبره الټا کا ما خیلاس دی په لونیو دا غس دی بل په لونیو خیال دی ولا خبره ډیره بدل کړې نه کنه ها دغه چلی هم ګور ځان په خبره پویول ته به سبا خلکو له لاګس لاس دی په لنی شي ما له خیلا سوکو اې دی خي طرف لا دول خاخونه لاندې باندې پریزي د دو غاخونو نه دی په لدا دریم غاخ دیتا رباعی ویدا یو کافر دغټي گزارو کو خي طرف لا غاخ شو مات شو دا ګور امانت ته داسې شي اورې دین کنه دا به امانت په پوره پوره رسوي زموږ د عالمانو لیکلي وي د دین د ذکر لپاره سلور مراتب دي سورا یو الاستماع پوره غوږ نیول یو څه شی دا اوله مرتبه ده پوره غوږ نیول دویمه مرتبه ده الفهم ځان پویول چې غو خو مې نیولې وازنه د خي طرف نګس طرف جوړ نکم ا د خلاف نسو نکم د سلاس جوړ نکم او دریم د الحفظ چې وقت نیول په هم شنو خبره یاد کا او د یادولو دو مرتبه دی یو تقریبا ختمه ده یو تا اهل علم وای ضبط الصدر په خوا دومره حافظي وی چې خبره به استاد خپل نه راوته د دومره تقوا وا دومره اعمال او دور الله سره تعلق چې بس زړه نه به خبره بیا جدا کېدنه اوس دا شی تقریبا سره د نش په مرتبه کې ده نو بل شی پاتې نه دي ته وي ضبط الكتابت خبره بیا دیږي خو په لیکلو سره خبره بیا دیږي خو پس په لیکلو سره سو مرتبه شوي او سلورم عمل دی عمل دا دی چې ما کوم دین زکو خپلم په عمل وکم او چې نور تم د وس مطابق رسو سو مراتب شروع آیت بشه خدريګا خدريګا وای شم شم ماشاءالله ور سلورم عمل له سلورم څه شی دی ادا اهل علم ګورنه د دین خبرې دي موسی عليه السلام نه لار رکه شوی د مدین نه مصر ترازی د بی بی او بچو ته دلته کینه لار رکه شوی او دا اور می صحیح کو زه ګورم لګور بم راړم چې ځانم توت کای او اجد علی النار هدا دی اور سره وسوک لار خو دن کې وینو الله ورته الله وی انی انا الله فاستمع لما یوحى دا رومبنای مرتبه ده و اذا الله غوغنی سچ د خبر وه درته کی نو اوله مرتبه سره نو حدیث د مسلم شریف کې راغلی د الله د حبیب په وحد کې دا غاخ مات کړي شو سر مبارک زخمی شو د الله د حبیب جنگي ټوپۍ په سر و د وزغری چولې وي او کافر دومره گزارونه وکړ چې هغه د اوسپنې ټوپۍ په سر مات شو او دا غي د ماتې دو سره سر مبارک زخمی شو او د زغری کړای په دې مخ کې ورون ختی پس کې ونخته اننګو مبارکو کې دومره کافر گزارونه وکړ تعالی حبیب ته ډېر تکلیف په وخت کې رسول شو صد پاس او یاد تورو د غټو د غشو دا گزارونه علامه حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې لیکلي وې دا الله حبیب دومره کمزور شوه چې په ولاړه امامتي نشو ورکولې نو په دغه ورځ په ناشته امامتي ورکا مدینه منوره کې یو مسجد دی چې راځي هغه ته وایي مسجد المستراح دا الله حبیب دغه ځای کې دمه فرمایلی پریشان دی خو هر شواله ولوي د چا پشت کولو نشکولو کې پیغمبر استا وسن چلیږي د دې نور مردگان وس کو چلیږي الله و اذا صحابه شهیدان کل تاسو زخمی کوي که زما خوښ شي اسلام ورته نصیب او اکثر د احد کم کافر چې غټ غټ ورستو د مسلمانانو لوی لوی خلک جوړ شوه ځکه خالد ابن ولید رضی الله عنه د لاسه په وحد کې مسلمانانو له تکلیف رسیدلې ورستو د څه جوړ شوی سیف من سیوف الله دا الله په تورو اکرما رضی الله عنه رستو صحابي جوړ شوه ادي خلق کفر هم د ټوکو نو یو جنگ یو جهاد کېدو نو پای کې د کافر زور ډېرو نو اکرمه رضی الله نو میدان تر وته یې سو کرا سره په مرګ بیعت کړي نو سلور سو کسانو بیعت او دې سلور سو واړو داسې حمله وکا شهیدان هم شول خو دشمن سو کو دشمن ماته وخړه دې کې اکرمه رضی الله عنه هم دی وګوره د حمزه رضی الله عنه قاتل له وحشی ابن حرب دیم صحابي شو او د الله حبيب ورته ویلو راغه ویز وحشی ابن حرب کلمه وې وتا زما تر څنګه شهید کړو نو هغه واقعیا ذکر کا رسول الله علیه السلام جړل ورته وګوره اسلام دې قبول لې خو ما له مخې له نه راځي د چې تا وګورم د حمزه او ټوکړي مې را یاد شي د د مسلمه تر کذاب سره چې کله جنگ دی نو وحشی ابن حرب رضی الله عنه ټول شپه الله ته وجړل وې زما رب چې کافرو نو زما د لاس دی او دومره عظیم سړی شهید کړو چې ستاد پیغمبر زړه ته درد رسیدلی سبا د کفر او د اسلام مقابله ده دا کافر به د چا د لاس وجدي زما د لاس نه وجدي مسلمه الکذاب د مسلمه الکذاب په قتلولو کې دو صحابه راځي یو څوک دی وحشی ابن حرب رضی الله بیا دی وی چې که په کفر کې ملوي سره شي کړو نو په اسلام کې مې یو لوی کافر مردار کړي دغه دا آیات ټول ایمان مونږ ته مخده کوي خاتم النبیین او امام الانبیاء ته وای د چا په هلاکولو شتکولو کې ستاسو سم نه چلی نو بشک دوی ظالمان دی نو ګور نفی د تصرف دا عن سید المرسلین تاسو یو بل آیات وګورئ چې الله نفی د تصرف کوي عن سید المرسلین اور ژوندۍ نبی ته وایي ته فوق الاسباب د چا د نفع نقصان مالک نه امون بڑی کی جګړه وای قران سوای مفتی رشید احمد رحمه الله فرمایي وای آیات کې الخير وسون مراد د دنیا خیر ده ها خبره ته سوچ کوي ځکه زموږ ایمان ده چې د اخرت ټول خیرونه د الله حبیب ځان له جمع کړي او د اخرت ټول سود هغه نسبي دفع دي نو الایات کې الخير کې الف لام د عهد ده ها بھائی څه فرق شو دواړو آیاتونو کې دا څه محسوس کړل تا نو ها یو شانتی دي کې څه فرق شته ادا وې دا د تدبر کتاب د موږ آداب کې وې او چې څو په عملو کې کړه څه فرق راغی دواړو آیاتونو کې آیات د سورې عرب او دې کې څه فرق دی څه فرق نه نه غلطه بالله ماشاءالله ها بھائی ګور الته نفعن مخ کې کړو او ذرن رستو ګور یو لکنه او دلته ذرن مخ کې دی او نفعن رستو دی ځکه وې دا تحلیل کتاب دی تدبر کی حافظ هم تدبر کوي کني بیا بدواړه یادونه یو شانتي وای په تلاوت کې ضررن د بیماری او تکلیف د فقولو قرآن د عموم الفاظ ذکر کوي اے ضررن سرخوګی لوي کنا او ضررن تبي لوي کنا اجي د چا بشریشته دي تم ضررن وای اجي سو فقیرې غریبې په مخ کړه دي تم ضررن وای دلته آیات کې یو اشکال لري رسو به وایي اوس هم ورته وګونی سي ویلا یتصور الاستقدام عند مجيئه فلا فائده في نفيه دا سوال دی وای تصور کړو اندېواله نه راځي چې کله نیټه ورسیږي نو نفي څنګه کو په سوال پوه شوي کنه وای په سوال پویدل نیم جواب دی دلته ولا استخدمون نو چې نیټه ورسېدا نو استقدام تصور کې ناراضي چې را رسیدلې څنګه بړوان دي شي کپوی نه شوي انور آیات ترجمه سیم تاسو لموي دی اصول ګورې چې څوک نه مني دا استاد دی چې مواره وای مسله وي د درس او تدریس دا لري په لګورې چې که په سونو خلق ناسي چې یو پکې پوښ وي د استاد عند الله غاړه خلاصه اوس نور چې نه مني خواري نه کوي وغ نه کوي لیکل نه کوي نارو خو خبرې خوند نه کوي کوي دا وایي ور انسان چې په یو خبره پوجي و ایمان دا مطالبه ده اتا سو راغلی دلته د منلو د پاره چې کوم خبره د قران او سنت مطابق ده او داغه مخالف نه ده نو هغه منل به تاسو کوي دلته الا به تاسو نه الله رب العزت څخه اے سمره د مشرکانو معبودان دي نزان او نبل د پاره د مرګ مالکان ندي د ژوند او دوباره پور تکول مالکان ندي ا قران دې خبره رد کړي تاسو خدا سي دور لراله چې مسله لګه صفاشي زموږ وړوکالي کې به خلکو دا واقعات ذکر کول چې فلانه کامل پیر دی نو مرید وای چې لاړم یره د شپې پیر ټوټه ټوټه پروت وای سره ال توخفه دلته وي ساری بیا نه اغناس الله وای نه د مرګ مالک نه د ژوند وی ځان ټوټه ټوټه کو به سکو او د فلانی پیر صاحب یره یو مرید یو خادم ملک الموت داغنه اجازت نو غوښته وغنه روح واغس نو یو علماء د اجازت نه غوښته او د روح غسته وای ملک الموت پسې وردو نو د روحونو وای ټوله کسوړی کې رو تختولا تبای وای زوک په تخته کې ناز تو زوک په کټ کې ناز زوک کې قبر لروان کړو او الله وی ولا یملکون موتن او داغه خاون به د لوهاري کار کولو تاسو د لوهار بټې دی یو سلیش تاغي کې وتول لوګي خشاکونه پکې بلو د الله حبيب بلاړو په لوګو کې بکې ناشتو بچې به خپل کو نور پسې خبرو شو چې ابراهيم بیمار دی د الله حبيب راغه او حدیث د بخاری شریف کې دا سراغلی و ابراهیم یجود بنفسه ابراهیم د خپل روح ورکول سخا کولا روح وتو او الله حبیب لا سکیونیو ابور دای پلاسو کې ته الله روح واغست الله د حبیب د مبارک سترګونو خ کې بېږي اګوله موضع الاستدلال بم پکې پیژنې خو شیخ نور الله مرقده شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله ایوا مونږ چې درس کولې به هغه آیات راواړوي چې مشرک له سلور واړ لارې بد دکړي سورہ ځکه په سلور وجو مدد کیږي الله ورله سلور واړ بد دکړي ګوره څوک چې چا سره مدد کوي او څه شی ور کوي نو د دې شي مالک وي یو وجه شو ها یا مالک نه دی خود مالک سره یې صدر او برخیدار دی درم د ورکولو سبب داوی چې نه مالک دې نه برخیدار دې خو مالک سره مدد کړي وما له منهم من زهير دا الله سو کم دادی نشتا او رسوی ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له سو وجش بی بیا ها تو یا کنا انا ها او تو پس شبا سو وجنا مدد کیږي ته کېته ته بیا هغه پس بیا وې خیر وای او څنګه یو وجه سره بچیا هیڅوک مالکی نو ور به کی رشتہ دار نه شریکی وي زم سي خاندای بنا ورکه چا درس یو خان در غوګونو په پیډي سما وای دا خو مونږ د دې لپاره نو جمهور پورې خاندو دا زموږ بچی دی چې دل یاد دي کنه او تاسو مور سره راوي شي دوی مواجه شو چې شریکی دریم هغه سره مدد کړي او سلورما دا بده وای دې دې آیات کې سلور واړه خبرې سکی اے وای ته پسد ته حاجت روا مشکل کو شاوه اوای وې د دې خار تصرف د فلانی ولی په لاس کې نه وای په خار یو سیاسي سم خلکو هغه سمبالي شي شیخ سبب درس کوي راغ جوړونه نو د داتا سپ په دربار کې ناسو چې پاس وکي نو چې پاس شو وې دینه معلومه شه چې داتا صاحب لاهور کا حقیقی مالک ہے امای دا لا سیاسی سری ا دې ولیم له اسلام را وړیا غریب دی ایمان کې دی نه خبر ما یملکونا مړ دیش مالک نه دی وجنه ګوره که څوک مړ شو څوک شته نه او د کفن ضرورت ته نو د زکات پیسې د مرده په کفن کې څوک نشي ورکول د فقې مسله ده ولی د زکات د پیسو و غریب مالک کې مړ مالک کېږي نه نو اوبای اے الله جلالی شان کې جواب کوي اے مشرکان تاسو وایي چې عیسی علی السلام الہ دی که الله غواړي چې هغه وفات کی نو څوک به بچ کړي عیسی علی السلام چې کله را کوشي ژوند دی د اسمان کې نا وفات کی او هغه به دفن کی دارنګ هغه موجود او والده وفات شو خو خپل مور د مرګ نه بچ نکا ومن فی الارض جميعا او هر هغه څوک چې زمکه کې دی ټول الله ته پوس کوي وای کدا ټول ملکوم څوک بچ کولو والده پجوندو ملک څوک به زمانہ بچ کی اور خاموشی ده وما بینهما غچری پمند دی دواړو کې یخلق ما یشا پیدا کوي غچ خوخیشی ور آدم علیہ السلام بی پلار او بی مور پیدا کو حوا بی بی د آدم علیہ السلام د پختین پیدا کا عام انسانان د مور او پلار نه پیدا کړي او عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه د مور نه پیدا کو او ګورې دغه شان آیات سوره یونس کې مرাজি نفی د تصرف د عن جمیل خلق سوره یونس یو لسم پارک راضی او آیات دې داغي یو سلوم نمبر 107 نمبر آیات دې د سوره یونس یوشتمه پارک کی سوره احزاب وګورئ آیات دی ولسم نمبر سوره احزاب یوشتمه پارک راضی آیات ولسم ګورئ او موضوع څه شروع ده بھائی تعالی واه تاسو نه پاره راړو او نفی د تصرف عن جمیل خلق چې پته خو درلنه کی کنه بھائی ا دې وجه دا موږ تاسو نه کوی نیت مخرب او ځنې وخت چار باندې الله دینی دنیوي نعمتو کی ازم کو تاسو زکی کینا حسد چې دا ولې په دکړې ای وې نیت بدی مکه او اسم نشکولې فلا ممسک لها بلکې تب ته الله نه سوال وکا او آیا الله دا کم دینی او دنیوي نعمت دې دل ورکړې دا ول ډېر کې مال امرا کې خزانه دې ډکې قران ته لها ضمیر مؤنث ذکر کو عدل کې من بعده کی ضمیر د مذکر کو و اختلاف د ضمیرین په دې اعتبار ده چې مرجا د اول سرګند د چې رحمت ده او من بعده کی مرجا د ثانی مطلق ده ځکه دلته ضمیر د مذکر ذکر کو اے الله چې د رحمت دروازه کولاو کی سوک بندولو والا نشتا او چې بندې کی ها ادبی مثالونه دي ور ابو طالب د پار الله د هدایت دروازه بند کړو الله حبیب سمرا عمر اجړل او چې الله او غواړي نو باز خلق لاړو چا دواني کړي او هدايت ورته ملاو شي ادا ګورم اوس پسې وایو یو مسنونه دعا ده هغه کې دا الفاظ دي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت دا د ایمان او توحید عقیده ځان سره زوتو الله چې تی منې کې سو کور کولو ول نشتا چې تی ورکه سو بندولو دوايي فرض پسې کنا د فرض په اذکار مسنونو کې او دام د اللهم لا مانع دا د ایمان او د توحید عقیده یادول او زوتون لی الله چې تی ورکه نو هیڅو کې من کول نشي احادیثم په دې باب کې ډېر راغلي دي لکه د مسلم شریف حدیث تاسو اصول کې 114 صفحه کې ذکر دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي حافظ الحديث وګوره بس جمعه او مسجد نیول ا د روړی موړی او د دې فکر نو نو صحابه کرام دی یو لاک نس سیوا دی او دمرا حدیث د بل چانه منقول لري سمره چې اعلان کې د صحبت زمانه هم لګلا د خیبر د فتح په موقع اسلام راوړی دا شپږم کال د هجرت نو د الله د حبیب د وفات لپاره سلور کال پاتې دي په سلور کال کې دومره کار کړي چې هغه چا د ابتدا د اسلام وروړي هم دومره حدیث دي منقول دي ځکه بس د الله حبیب لازم دی ولې او مسجد لازم دی ولې دا د طالبانو بشر دی طالب دې د روړی او د نور څه فکر نه کوي فکر دې د سو کی فکر دې د خپل سبق کی اے بنی هاشم دا دا هاشم د الله د حبیب سو لیکو او تاریخ والا لیکلی و یصل کې هاشم وای دندل کول او چوری کول لا وای په مکه مکرمه کې که حد راغله نو د شام ته وخان ولې ګلول تنه روټي او خوراک راو او هغه خلکو له چوری کو ټوله مکه مړه کا نو د تسوی هاشم ورته وی هاشم معنا څه ده چوری کون کې ټول خلکو له غړو کې روټي چوری کا او ماړې کړ ادا سخاوت د عربو یو فخر دا ملمستیا د دوی یو فخر او دا ورته د خپل نیکنه په میراث کې پاتې و ابراهیم علی السلام د ملمستیا بنیاد چا یې خې ابراهیم علی السلام نو عرب ګور عجیب عجیب واقعات کی تاسو د ادب کتابونو کې ویلي و یا رب سره چې کلم مالو ا د ملما سمبالول تنظیم بو نو اور به په یو چت ځای بلولو چې ګوره کله رڼا چاو کتا او یو مسافر راغی او ما ته دا اعزاز حاصل شو چې زما د کور کې روټه یو پړه اکه سبنو نو اور به بیا کته بلولو چې اسنه دا رڼا سوکسي کې راشي سیدا داسې مربو کې تیر شي عالم کې زمانہ د کفر و غلام لبوي دی ډېرې لوخېجا او نن شپور بلوا که مسافر ستا پر رڼا را لنساری ولی ازادو ناغه به اور بلولو اچې الله والا مسافر ورال اماړه به کله لساری به غلام آزاد کو اوسم صحیح عرب ای کې سخاوت ده صحیح عرب سری پای کې سخاوت ده یو خاصی یو ځای بل ځای نه سوک راغلی او دا عربو هغه شکل او صورت جوړ کړي صحیح عرب دا ماشاءالله ډېر صحیح خلق دی نو د نبی رسول الله دی نکته هاشم په دې اعتبار وای خلکو باندې قحط راغله او ټول ته روټي چوری کړ غلام نابالغ لک تم وای او بالغ باندې د غلام اطلاق کیږي ابن عباس رضی الله عنه د نبی رسول الله په زمانه کې لا بلوغ ته نو رسیدل وای ز تاسو له د کلمات او تعلیم در کوم الله یاد ساته حفاظت بده کوي اے الله یا ساتل سری د الله اوامر له ګورا د الله پابندۍ له ګورا نو کله چې ایمان او دین دې مشکلات برازي خو حفاظت کولو والا وسکه حفاظت پکای تاتی رجمه زمو مدینه مخ کی جمعه مدینه منوره کې و نه یو موضوع باندې بیان کړي د حرم امام په دې موضوع کو چې څوک د الله د اوامر او نواهی او پابند وي الله به حفاظت کوي ابراهيم عليه السلام پابندو اور ته ورغرزول الله حفاظت کو کنا د بچی باره کې حکم شو چې ذبح کا چاړه راکاږي او چې حفاظت کولو والا الله دې چړه بولی ویخت کوي یوسف علی السلام ورونو کوي ته ورسولو او چې حفاظت کولو والا حفاظت کوي هغه تخت او تاج او بادشاہي ته ورسولو د څوک چې د الله د اوامر او نواهیو پابند دی اے مشکلات به د دنیا کې راځي خو حفاظت کولو والا بس کوي يحفظك احفظ الله تجده تجاهك د الله د اوامر او د دین د نواهیو پابندي کوا هر وخت به ځان لمخې لګوري نو تعالی ضرر نشي رسول مگر هغه چې کوم مالک او خالق په تقدیر کې لیکلي رفعت الاقلام پکم قلمونو چې تقدیرونه لیکل کېدل پورته شوی وجفت الصحف اپکم صحیفو چې دا لیکل کېدې شو لغه مو چې شوی دي هاذا حدیث حسن صحیح اخرجه الترمذی د دې حدیث کې دغه مسله موږ تاسو له ذکر کړي دریم قسم دی زمون په اصول کې اشراق فی الدعاء دغه د شرک اعتقادي سو اقسامو ها وای سلور اقسامو دو پکې الحمدلله تیر شول الله دې موږ له زدم کی او موږ دې او ټول امت دې ته هم ساتي د شرک نه اوس دریم نم دریم نمبر دې اشراق فی الدعاء دعا په لغت کې ندا ته وای اواز ته وای لکه د سوره بقره آیات موږ د دلیل د تایید د پاره دلیل د پاره پیش کړي دویمه پارا کې 171 نمبر آیات دی ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء دعاء وی بلنه تا دارنګ ابراهيم عليه السلام بارکه 260 نمبر آیات راغله د درې مبارکه ګوره دې کې زموږ موضوع الاستدلال دا دی نور ترجمه اصولو کې شوی ثم ادعهن وی بیا دې مارغان روبل आवाज ول ورکا وګور دا مسله مو ذکر کړی بعض خلک وایي چې دعا په معنا د عبادت ده ولا تدعو من دون الله و عبادت مکه و ما سوا ده نه دعا په معنا د आवाज ده چې ته ورو رسیږي را مدد شي پنې کوي ورو رسیږي زما مشکل د فکه زما حاجت د فکه دا دعا عبادت ته خو په خپل معنا ده ځکه تاسو له سوره آل عمران کې راشي ور رسول يدعوکم فی اخراکم چې ته دعا په معنا د عبادت ته دسو ور رسول يدعوکم فی اخراکم معنا به څنګه جوړه پیغمبر تاسو نورستو تاسو له आवाजونه کول چې ته دعا په معنا د عبادت ته نو بیا خو دې سور غلط نسبت کو ور رسول يدعوکم فی اخراکم نو دا د دعا معنا ده چې دا اواز ته وایي وقد ګور تاسو په اصول کې 170 صفحه کې وایي ما تاسو له اصول ګورئ نو ډېر به تاسو قتل او اجمالا اجمالا به موږ وی په ترجمه ته ډېر زر رسیدلی وي نه وایي او تاسو ګورئ نه بیا چا کتلی کې چا نه کتلی نن به ان شاء الله چې عمل کړی او نن گزاره کوي او دا نه کتلی بیا کنه ها ورته تاسو دا نور ډېر به خدای چې سره خبره ورنه باندې یا د چې سره د استاد خبره نه مانی نو د مور پلاس الته جراله ګل ولې چې ګوره د استاد نه مانی مدرسې د لیګم اصلوی خرازي سره پاسه په دوره کې خو یو شعر بچیا چې د استاد به بالکل نه مانی ها بھائی نو چې نه مانی نو بیا بس خیر یو سه ها بھائی ټول خبره سکه ده ټول خبره په منلو کې ده ما عزت ته ور خبره منای چا چې منل کړي الله به ته لوی لوی سړي جوړ کړي چې څوک منل نه کوي دا پتا سو ضروری ده چې د خپل استادانو د مدرسې جایز خبره بخا مخاسه کوي منای دی بنات لم دازي ګور تاسو سو په خپل طبيعت راځي په کار دا وی کنه چې سړی په وخت درس لراش اوس د بازي نه نیم اصول تیر شو لو جان سلورمه یې ستیر شو نو دا واړه وای چې په کوم ځای نه پويږي نو برستا سو معلمات یې نزان پوي کوي اګوره مون کوشش کو چې دې درس سره درس هم زده شي برم ګوره بنات الله قاعده شروع ده نو د تجوید کوشش هم کوي څه کوي تجوید کوشش هم کوي چې زده شي بل تاسو بنات الله ګوره مونږ اکثر دې درس سره درس کو باندې زر قرآن ته پوښو کو ملاکه می عالمات چې فارغ دي د مدرسې نه دای نه دای د خپل مسلو ته پوسوکا دا یو چې تاسو مې دیو کو خو په خپل مسلو ډېر خاص نه پوي پوهیږي په خبره باندې نو دا غي نفس څومره کال وشول چې موږ د درس سره ماسوتن د فقه دا اولې سقدوري ولا ختمو دي کې مقصد د خپل مسلې سری دې کې د موز مسلې زده شي دې کې د روجي مسلې زده شي دې کې د حج مسلې زده شي ازنانه خو معاملات څه څه کوي کنه چې ګنې بو یو امول وې ها چې ګنې دکان به کوي سب خرڅای را خرڅای نو بد دغه ولډې د دې وجنه د بناتو مدرسه کې ډېر توجه بو یو طرف تني ځکه زنانه سره کوي سفر سول او غستل ډېر ځکه نو ماشاءالله کوي زنانه خواري کوي دای ور سره خپل مسلې زده کی تاسو ګور کوشش کوئ چې دې سره نور څه تاسو یو کار نه کوئ نو ما یو نه کوئ نو بل وسو کوي نو ګور کله دا استعمالی دعا بمعنى الحث على قصد الشيء والدعوه اليه د جنت په نومونو کې یو نوم د دارالسلام سنو مې او الله دې وکړي چې موږ په ترجمه پوي شو ا تدبر دې ته وایي چې قران کې سلټه یو ځل چې ختم کې وې د جنت نومونه بدی کمزار سره کلمه کافی کېدا یره قران کې د جنت څومره نومونه دي یو نوم دې دارالسلام نو د الله نه سوال کول د الله نه مدد غوښتل فی الشدائد والنجاح والحوائج شرک فی الدعاء دی توي اې دې په لوګره لکه څنګه فوق الاسباب مونږ الله را بلو چی الله زموږ دا مشکل لری کی زموږ دا حاجت پورته کی دغه شان په دی عقیده بل چا لا واس کو چې د لری او نږدې نه زما आवाज اوري زما د حال نه خبر ده زما په دې حاجت پورا کول قادر ده زما په دې مشکل لري کول قادر ده دي ته وای اشراق فی الدعاء دې کې ګور اول باغ آیاتونه ګورې چې اثبات الدعاء لله تعالی عن سائر المرسلین پس وخت مو برابر شو نو تاسو د شو کې نیمه ګنټه تفریق وکړئ او بیا زر زر راځي وای وخت لزان نه رسوي بیا ان شاء الله زر زر راځي